او تبلیغ والا وایي کال کې وځئ چې وخت هم قیمتي شي هلکه ستاسو دا وخت بس تېر شوی دی د طالب درجې ته دا ټول تبلیغیان را جمع که نه رسي او نه دا ټول پیران د زمانې را جمع که نه رسي او فی سبیل الله مې ستا په حدیث کې طالب علم دی ناسته چې کوم طالب مشکات کې نه دی چې څوک په طلب د علم کې وځي په هو فی سبیل الله حتی یرجع الی اهله الا دا د خلکو کې دا کار دی چې کوم پارټي کې داخل شي بس کوئی کار اصلي کار دا دی دا نو تبلیغ والا عالمان نشي جوړولای عالمان پکې کمی دی وجنه دوی تصور د دین ناقص وای دوی د افراد اصلاح کوي نور خبره جهاد حکومت قضا دا هدايه کې چې تاسو باب القضا ویلي دا باب الجهاد او سیر او سید المحبوبین مکی ته لس زره فوج بو ته مکی فتح کړه که په چیله کې څلوېښت کسان ولېږل دا بدر جنگ سو دا د احد جنگ سو غزوه خندق سو تبوک ته څوک تلي فتح د مکې چا کړې وه حنین جنګ ایران او شام عمر فاروق دا سیروزه کې خلک لیږلي که مجاهدین تلي دعوت ټیک ته ښه خبره ده مخکې دعوت ورکړه خو جهاد دی دوی د جهاد نوم نه او غلطی دا دی چې ټول آیتونه د جهاد چې په قرآن شریف کې راغلي دي دا په تبلیغ حمله دي دریم نقصان دا چې د اصطلاحي تبلیغ اوس دا خو اوس اوس راغی زمونږ په یاد کې نو څوارلس سوه کاله امت د دین په حقیقت نه و پوه شوی دا د جمعې په ورځ چې وعظ کوو دا څه شی دی په جنازو کې چې کوو څه شی دی دا چې مونږ تاسو ته کوو دا څه شی دی دا ټول تبلیغ دی ها نو تبلیغ ښه عمل دی خو یو فرع ده کل نه دی دیګه ښه خبره مونږ یې تایید کړ خو د دوی په نظر کې داسې چې کارونه پرې دی بس دا طالبانو که جهاد نه وی کړی افغانستان کې روس په تبلیغ وتی شو ها سه روزه او د دې ځای نه به جماعت هم لېږه روسیان په خطبه دا روس په څه ووت او دا چې اوس اسلام امن او عدل قائم شو الحمدلله دا په تبلیغ قائم شو که په جهاد پنځه سوه کاله یې تبلیغ کړی وي روس ته نه شو جهاد د جهاد سنام الامام جهاد د دین اوچتوالی دی سبب قال درنو قال سمم قال الجهاد سمرا ده جهاد آياتنا تقاتلون في سبيل الله ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وإذا قيل قالوا لا تنفلوا في الحرق النار جهنم وشتى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى دا ټول آیتونه د جهاد دي کنه دې ترجمه نه کوي د قران شریف صرف فضائل بیانې او غشپه خبره زیات نه بیان چې کوم ترجمه کوي هغه ته پښوک نه کینی نو تبلیغ منګه تحسین کو خو ناپوهه دي ناپوهه په دې دي چې دوی دین ټول منحصر کوي په سې روزه کې او په څلوېښته خري ښه خبره ډېرو خلکو خدای اسلام وکړي د عالم مقام اوچت قسم دې که دا کتابونه نه وي د خلکو به د دین نقشه بدله کړې دوی راته نقشه بدلوي. دوی خلقو ته پېغمبران په دې شکل کې ښيي چې هغه به په په سېروزه کې وتل او صحابه به ووتل په سېروزه کې په څلوېښت روزه کې. تاسو چېرته په بخاري کې باب الاربعین وکته؟ باب الخروج لثلاثه ایام وکته؟ مونږ خو په هدایه کې په بخاري کې په ترمذي کې او دا باب نه دی ویلی کتاب الجهاد کې بدل ل جهاد راش ناسمرا فضائل دي د مجاهدين او د شهيدان او قاتل الذين يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة او خدوي فاما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم دا سوى وخت چې بيو تنبيه دی حکومت کې تعرض مکه که پتا کافر خیر د خپل تبلیغ کاوه اخو ناقص تصور دی نه کوشش دا کاوه چې دا ظالم لرکه خدای عادل ناول کوشش دا کاوه چې عدالت کې د خدای قانون راشي کوشش دا کاوه چې فیصله زمون په قران او په سنت جاری شي تش منځ او دس کې له کافرانو هم ولې ښکلا کړې ده نو دوی د دین تصور ناقص کوي او دا غلطي ده بنیادي دا چې څومره واس کوي د عالمان نه دي پوره نیکان دي علم یې نشته هله حبیب نجار چې جهاد نه کړی عیسی علی السلام په ملت کې جهاد نو زمون ملت کې جهاد زمون پیغمبر سو جهاد نه کړی وویشت او صحابه څومره لیږلي دي څلور پنځوس ځله نو څلور پنځوس او ویشت جمع که نو څو شو یو اتیا جهاده یې کړي نو دا پیغمبران مختلف دي چې چاته د جهاد حکم او چاته نو چا سره قوت نو حضرت سلیمان علیه السلام جهاد کا او سونه ورسره زمونږ د خپل پیغمبر یو نوم دی نبی الملاحم د جهادونو پیغمبر په هر درو میاشتو کې دا جهاد او سفرونه کړی دی او تکلیفونه ټیک ته تبلیغ خبره ده خو د دین یوازې دا حصہ نه ده دین یو لوی میدان دی شاو تبلیغ والا د دین تصور ناقص کوي دومره یاد لري بل آیتونو بعضې داسې معنا کوي چې هغه خپل ځان ته یې راوړی داسې نه ده پکار داسې وایې چې تبلیغ هم یو نوع کوشش دی د دین دپاره نو ټیک خبره ده د خلکو د اصلاح لپاره یو تحریک دی نو ښه خبره ده خو داسې نه چې دین په دغې طریقه راغلی دی، دا د دین یوه حصه ده، کل دین نه دی. هله نو زه یې رد کوم که تایید یې کوم؟ تایید یې کوم، خو اصلاح یې کوم. داسې مه کوئ، د دین نقشه مه بدلوئ. دین نقشې بدلولو ته موږ څوک نه پرېږدو، که تبلیغ والا یې او که د چیلې والا یې. دین نقشه مه بدلوه، زناور دین دا سنه نه یو ځکه ما بیان مور ځان ته مولا وي اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں اسلام کے جہاد نشتا جنگ نشتا تور نشتا هلکه د حضور جون جون ته وګوره تاسو خدا غلا نقشې د حیات نه خبردار سوه جهاد نه کړی دا د اسلام حکومت دا په تبلیغ راغی په اسلام آباد کې افغانستان لس ځله زه تبلیغ وکم چې پېښور کې د سینما بند شي بندېږي تاسو ته هم نسوا پرېږده تاسو نه پرېږده چې زما په لاس کې قوت او حکومت زه یم که چا نسوار وکړ شپږ میاشتې قید پریدی به که به نه پریدی افغانستان کې وی ګیره خریل بند نو قسم دی د پولیس عالم خپل ګیره د مزه دا تبلیغ ورته پنځیز در ورته مینه پکې رورا یو سړی به ومني دوه سړي به ومني ټول خو نه مني جهان کې گمراهان شته که نه ده دوی دپاره وخت پکار د قانون ان الله لا یزع خو دی وایي د زناکار په باره کې چې حد پرې جاري کړي، فجلدوهم ثمانین جلدة، او بیا وایي، ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله، د خدای په دین کې او د قانون په اجرا کې شفقت مه کوئ. په مجرم سره مینه کول دا په معاشره ظلم ګرځي، ډاکو له دا سزا ورکړئ. زموږ ښکلی پیغمبر بادشاه که نه و، ابوبکر صدیق عمر فاروق دا صحابه و بادشاہ دا اسلامی سلطنتونه راغلي دي کنه دوی د سلطنت قائل نه دي امریکا او پاکستان دواړه یو شی دي د دوی په نظر کې چې له واسه الکه نه اسلام حکومت ضروری دی او جهاد ضروری دی او اقامت د عدل لپاره د عدالتونو اصلاح کې ضروری ده دا هم د دین اساس تبلیغ موجوده مستحب دی ثواب دی او اقامت د اسلام لپاره او دغه لپاره کوشش کول دا ضروری دی الله به خو پتا به کافر راځي فاسق به قسم دی لس کسان به اصلاح کی یو غلط حاکم را شر سبه ختم کی اصلاح ګرانه ده که افساد اصلاح ګرانه دا جماعت په درې کاله کې جوړ شوی دی او که څوک یې رواني یو میاشت کې روانېږي نو که ته د تبلیغ په واسطه شل کسان ښه کې او غلط حاکم درباندې راغی هغه ډول سورنا خوره کی ډیشنټینیا خوره کی فسق و فجور خور کی هغه هر څه بدل لو به اوس وای دا د تبلیغ مرکز نو پخوا ما چې لاهور کې سبق وې دا ورستو شروع شو اول ورځې وې نو زه لاړم اجتماع له لاهور د محتمم صاحب دوی سره نو یو وړوکي جومات په رایون کې او ډنګ ډوغلو ترخې اوبه هغه د دین حصہ نه و نو دا اصطلاحي سیروزه چې لوروزه دا اوس دی جوړ کړ ټیک دا د موږ د تربیت په درجه کې وایو کدا مقصود کړي نو بدعت ګرځي درې ورځې د پاره وتر سلويختو دا بدعت ګرځي بیا او چې دا یو مشق دی یو تربیت دی لکه هلک ته چې قرآن شریف سړی یادوي وایي بچې ته به دا رکو څلوېښت ځله دی دا خط به اووه ځله ځوتی نو د تربیت د باب نه دا مقصود فی ذاته نه دی که مقصود دی کړو نو بیا بدعت ګرځي او بدعت ګمراهي ده سلام که دا کیسټ د چا په کار وي که دا کیسټ د چا په کار وي په پېښور کې له فیض الله سره به وینه ګرانو خوږو اورېدونکیو او خوږو مینوالو دا ښکلی کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماو تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابی جهادی ترانې نظمونه به تاسو ته په دې پته ملاویږي پته یاد لرئ اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز پښتې کسخانی کباړی بازار پیښور ښار د مجاهد فیض الله او اسد الله دکان نو کوی شي دا بهترین جهاد ده نو پته ولګي دا چې په کوم جهاد کې د اس نشي حلال او وینه د نشي توی او د سلامتیا